اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب په خپل بندگانو کې چې چاله غواړي فراخ رزق ورکوي او چې چاله غواړي محدود رزق ورکوي سچ تاسو خرج کوی هم هغه داغه په زی تاسو لا نور درکوي هغه د ټولو رزق ورکونکو نه بهتره رزق ورکونکې دی